ګوره طواف فرض طواف واجب طواف رکن طواف زیارت شی واحد طواف واجب وای که فرض وای که طواف افاظه وای طواف زیارت دا یو نوم دی الطواف الواجب دا یو مسله دویم ازدحام د داسي ليراه الناس چې خلق ویني مسائل تپوس کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عذر په وجبانی ماشیا دا راکبن اکه توافرو کو نو کړه د ماشیان نبی تقبیل دیو کی ک موقع ملاویږي د حجر اسود یا لمس دیو کی استلام دی او کده نه استاسنی نو په لغت باندې یا بل څه باندې اولګي حجر اسود بیا اسلام کی نبی اسلام ان رسول طاف فی حجۃ الوداع علی بعیرنا نو بعیر باندې خو نه د پکار عذر لګرو سلیراه الناس ټیک شو کنه او ځکه مسلمه وای ما چاپیر طواف کولو او نبی اسلام یصلی الی جنب البیت و هو یقرا بالتور و کتاب مستور بسار مزم په مسجد حرم کې شو او بیا د طواف وداعی نه بعد رخصت ال المدینه او چې طواف چې کله ختم کړو نو بیا خپل رکعتین کوي نو بیا خپل اوګه پټه کا صفا مروه کې اوګي اوګه پټه کا پښ جاز کې شغل دې سبو دبا بنې لیدلې الاستباع فی الطواف شغل دې نظر نو کمزور شي فی الرمل دا مخی د طواف سبع اشوات کې مخکنی درې اشوات کې نارینه د پر رمل مطلب دا چې دا اوګي خوځول او لن لن قدمونه غستې د پهلوانانو په شان مونږ کمزوري نه یو خپل جلادت خودنه د مشرکین وی دالته د مدینه منورې داغه تب وعلی دی بس طواف کی نبی اسلام یې خپل جلادت خوې د پلوانی خوې نو دا رمل چې دی په د حجر اسود نه اله حجر اسود وان ذالک سنه او د رمل سنت دی قال صدقوا وكذبوا سيم وای او غلطیم کړی دا قلت ما صدقوا وما كذبوا صدقوا دا خبر اشتیا ده قد رمل رسول الله صلی الله علیه وسلم رمل کړی د نبی اسلام خو غلطی دا وکړه چې لایسه به سنت سنت نه دا عذر په وجبانو ان قریش قالت زمن الحدیبیه قریشو د حدیبیه په وخت کې وی دعو محمدا واصحابو حتا يموتوا موت النار پریږي چې د پوزي په چنجي باندې دوی مړ شي کمزوري دي پښوی دې سر د خوراک نشته بل څه نشته تبي والي فلما سالوا على من العام المقبل نو چې بیا روغ د پدیو شو چې سکل خو واپس دی یو بل کل راشي فیقیم مکه ثلاثه ایام نو نبی اسلام راغی او مشرکان من قبل قیقعان مخامخ په غره باندې چې ګورو دی به ستاسو کې نو نبی اسلام مرګل ته ارملو بالبیت ثلاثه پښوی وګي خوځوي پلوانی اخکار کوي ځان اوږي تیږي نارسان وي ولا سبي سنة سنت نه ده قلت يا زما قام كان رسول الله طاف بين صفا والمروه على بعير په بعير باندې نبی اسلام سعی کړی او دا سنت ده صدقو قلت ما صدقو ما کذب صدقو قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صفا والمروه على بعير لیکن دا سنت نه ده کان الناس لا يدفعون عن رسول صلی الله علیه وسلم فی مر رملان والکشف عن المناکب کشف عن المناکب اوګو کلاو ساتل اوس دارنګ رمل کولو وقد طلع الاسلام اوس الله اسلام ډیر مضبوط کړو ونفل کفر وله کفر الله ختم کړو کافران الله ختم کړو ونفى الكفر والو ومع ذلك لا ندعو شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته ده ٹھیک شو کنه کفر الله ختم کړو کافران ختم کړو اسلام غالب کړو لیکن بیا هم نبی اسلام په وخت کې چې کوم عمل منقول اوس موږ نه پرېږدو رمل اوسم سنت دی استباع اوسم سنت دی ذکر است علت ذکر کې لقامت ذکر الله نو شیطانان ویل دا دې سخت جرم دی په بی ادبی ده دا جعلت الطواف بالبيت طواف د بیت الله سعی بین صفا والمروه رمی الجمار لقامت ذکر الله شیطانان علماء شیطانان دا چل کو لقامت ذکر الله دا خو لوی ارکان دي دا ځان له جوړ شي دعاګانې دي کې ثواب نشته ابل ټول عربي غلط کتاب را داسې نسلی ټول غلط وای لګي کوم چې الله په پښتو پويږي په عربي پويږي په فارسي پويږي په هر ژبه الله پويږي کوم دعا غواړي غواړي وبه قال حدثنا قتيبة قال قال حدثنا يعقوب بن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيا ركعتين بعد الطواف چون کې د سار مز نورست نفل شته ده نه مازیګر مز نورست نفل نشته نه حناف قرات وی ما د امام الطحاوی رحمت الله قال ما ذکر کړو چې د عصر نه بعد دو طواف کم از کم کی وشي مثل واحد کې هغه مز کوي نو بیا دو طواف درې طواف کیږي نو بیاض نه دی شي دا احمرار نه دراغله په نور باندې نو مخکې طواف وکي او د رکعتینو کې نو مزایقه پکې نشته امام تعالی وای دا لا تمنع احدا يطوف بهذا البيت ممن کو یو تنا چې طواف کوي د بیت الله مز کوي کوم یو وخت کې چې خوخوي د ورځې د شپې نبی او د سدیوم کوي نه به منی کوي ته نه نه وخت مشروع کې دی کوي دا هغه ټیکداري کول ور به بند کړ سړو ور به بندوي کلاو پرې دی دل کور دی څوک څو وخت طواف کوي څوک څو وخت مزون کوي بندوي ولې دا معنا دا نه چې وخت مکرو کې دیمو کې او بیودس دیمو کې او بربند دیم ته بنه منی کوي قارینو نو بیا اخر کې یو طواف وکړو هغه طواف قارین یو طواف للتحلل یو طواف للتحلل نور طواف تحلل نه درځي ناراضي او طواف زیارت سره تحلل راغی نو طواف واحد په دې لحاظ باندې للتحلل یو ځل د عمره القضا کې نبی اسلام تشریف راړ نو نو عمره القضا کې نبی اسلام تشریف راړ هغه وخت کې مکه فتح شوې نه ده نو نبی اسلام دنه خانه کاده نه دتلې الته بوتان ماغي درولو دا خبره یقیني شوه امرت القضاء کې نبی علیہ السلام خنه کعبه ته دنه نه د داخل شوې ټیک شو او فتح د مکه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقینا دنه خانه کې ته تللی بیا صفان شوی حجۃ الوداع کې نبی علیہ السلام خانه کعبه ته دنه تللی کنه تل نو دا مسله نزاعي شو د عمره القضاء کې بالکل نه ده داخل شوی مکه دا فتح شوی نو او فتح د مکه کې یقینا د نبی اسلام داخل شوی دی حضرت الوداع کې چې بیا نبی اسلام خانه کعبه ته دنه داخل شوی دی دا نه ده داخل شوی مسله نزاعي شو خپل کوټه کې کینم او ګورم نبی اسلام څنګه اعمال کوي احکاری فانطلقتو زلرم فرایتو فرایت النبی صلی الله علیه وسلم خارج من الكعبه کعبه نوته ده فتح مکه کې یقینا نبی اسلام خان کعبه ته دن داخل شوی راوته ده هو صحابه قد استلم البيت من الباب الى الحكيم وقد وزعوا خدودهم على ريت په دغه ځای باندې خپل مخونه کې خود ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام نشکیو نور مرګي ټول مخونه داسې او داسې مخ به کې خود په ملتزم کې دعا غوښته او ملتزم دعا الله قبلای پر صفا والمروه د شواش بن ابن صاحب بین صفا والمروه فرض بشي بغیر د سعی نه به حجونه شي مالکیو په نسبانت احناف په نسبانت صاحب بین صفا والمروه واجب په ترک سره به دم راشي نو داغي زین صفا شو ها پاتې دی د حکم سای سره احادیث باندې وجوب راغی قران کې لا حرج لا جناح ګنا نشته کول جایز نه صفا کړو حدیث کې سره وجوب نه فبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال داخل شيء عمره القضاء کې نه داخل شي او په د فتح د مکه کې یقینا داخل شي حج الوداع کې داخل شوی دی کنه داخل کې اختلاف څوک داخل څوک غیر داخل وایي